ينحرف بعد التسليم یعنی ينصرف بعد التسليم خي طرف ته اړول طرف ته دی مخ واړی همیشه د پاره التزام په یمین باندې التزام په یسار باندې نه کوي کلمه قبلی طرف ته کلمه د یمین طرف ته کلمه شمال طرف ته دارنګ سره معنا دام دا چې امام یذهب من جانب الیمین یذهب من جانب شمال یسار باندې دي که یمین باندې دي صلیت خلف رسول الله صلی الله علیه وسلم فکان اذا ان صرف ان حرف ال الیمین یا ال الشمال خو یو جهاد دی مقید کینا په جانب یمین همیشه یا جانب یسار همیشه وبه قال حدثنا محمد بن رافع وبه قال حدثنا ابو احمد الزبيري قال حدثنا مسعود ثابت بن عبيد عن عبيد بن البراء عازب رضي الله عنه فرمائے كنا اذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم نبی اسلام پسې موږ کول نو امام د پاره تحول پکار دی دا غزانا چې کوم ځای کې فرض مو ذکرو یمین باندې شمال باندې رست دلار شي هغه ځای دی پری دی الامام یتتوا فی مکانی امام نفل کول شي پاغه مکان باندې چې توجه کوي په کوم ځای باندې چې صلات مفروضه ادا کړو فرض مز کړو نه هغه ځای کې نفل هغه ځای کې سنت د مصنف شیخ ابو توبه الربیع او حدثنا عبد العزيز بن عبد الملك حدثنا العطال خراساني حتا يتحوله سو پر چې د تحول نو کړ یمین تا شمال تا بل ځګی د سنت ادا کی نوافل جو کی پاغ ځګی د فرضونه کی فائدہ دا ده چې دا دیو زینا بل ذات منتقل شي نو فائدہ بدای کثرت شهود بشي غوان بډی شي اپ یو ځای کې مز کوي نو د کثرت شهود برانه شي یو دا فائدہ د پار د حصول د کثرت د شهود تحول د مکان ول پکار د امام ته یو دیمه فائدہ دام ده د کثرت شهود نه علاوه د امام ځای بدل کړه نو راتلون کې سړي باندې اشتباه نه واقع کیږي کله کله مسبوقین وي امام په خپل ځای باندې موز کوي نو سړی به دا خیال کوي چې دا امام باندې لا موز نه ده ختم شوی اول الوهله سړی راتلون کې پوښي چې موز نه خلق فارغ شوي اشتباه برانه شي حالت د مسلینو په جماعت باندې دی وجناخه خبردارا چې تعول کې امام دا ځای نه چې کوم ځای کې فرض موز ادا کړي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم الامام فی الموضع الذي صلى فيه حتى يتحول خو قال ابو داود امام ابو داود رحمت الله علیه فرمای عطا الخراسانی لم یدرک المغیره بن شعبه اغه مغیره بن شعبه رضی الله عنه او د عطا الخراسانی لقاء سره نه شوی نو دا روایت سندن صحیح نه ده مرسل روایت دی منقطع روایت دی په خبرو پوه شوي باب ساوه کې یو بل روایت راځي ابو داود د ابواب التشهد لیکو ګره ابواب التشهد نو دا حدیث مبتدین ته چې د سنتو د فرض ذکر په دغه ځای کې سنت مو کو دا مو پیش کو دا روایت کې انقطاع دا غویل شي دا قال ابو داود مشکات حواله ده په ابو داود باندې ابو داود ویلي قال ابو داود عطال خراسانی لم یدرک المغیره بن شعبه اغلقاد دي شي حدیث کې انقطاع ده څنګه دا روایت پیش کړي هغه کې یو روایت راځي ابو اب تشهود کې باب فی الرجل یتطوع فی مکان الذی صلى فی المکتوبه دا امام مقتدی ټول پر شامل فی الرجل یتطوع فی مکان الذی صلى فی المکتوبه سړی نفل کول شي په مکان کې سنت کول شي په مکان کې په ځای کې صلی فی المکتوبه چاغه کې فرض مو ذکر نو پدې کې روایت راځي د ابو هرره رضی الله عنه قال رسول الله صلی الله علیه وسلم زادکم قال عن عبد الوارث ايتقدم او يتاخر او عن یمینی او عن شمالی یعنی دا څه ګرانه خبره هونه ده چې هغه ځای کې مونږ کوي لږ مخ کې شه روسته شه خې طرف ته شه اړول شه ازای بدل کا زاد فی حدیث عماد فی الصلات یعنی فی الصبح نوافل سنن د پارا ځای بدلول پکار دی بخاری یوسل ولسم صفه بخاری وګوره اکتم دغه روایت راغسته یوسل ولسم 117 بخاری وفعل القاسم ويذكر عن ابي هريره رفعه او دا ذکر کیږي د ابو رزلانو نا مرفوع روایت لا تطوع الامام في مكانه هو لم يصح په خبره پوه شوې کنه خو ولم یصح دا روایت صحیح نه دی نه هغه روایت مو او دا دویم نشي پیش کولې په دلیل باندې دا صحیح نه دی دی بر حاشیه لیکو ګورئ د بخاری د حاشیه دې کې د علی رضی الله تعالی عنہ یو قول راځي موقوف روایت برا لزوف اسنادی و استرابی لایس بن ابي سلیم وهو ضعيف نو فقال لم يثبت هذا الحديث وفي الباب عن المغيرة بن شعبة مرفوعا أيضا بلفظ لا أصل الإمام في الموضع الذي صلى فيه حتى يتحول رواه أبو داود وإسناد منقطع سند منقطع د أبو داود روایت ها دا روایت پیش کړه دا حاشد کې دا مصنفي دا روایت وروا ابن ابي شيبه باسناد حسن عن علي ابن ابي شيبه په یو سند حسن سره د علي رضی الله عنه ذکر کړی قال من السنه کوم ځای کې فرض کړل نو څه خبره تریو کا یا څه اغزا نه وځه راتلون که خلق باندې اشتباه راځي چې دا خلق فرض کوي که جمع کوي او که سنت کوي فإن النبي صلى الله امر امر بذلك او واز ارشاد الى طريق الامن عن الالتباس بس دا امن عن الالتباس راځي مزنه د فراغت خبر راځي دا روایت بهتر دی ابو داود ابو ابو تشهد ولا روایت مخکنه روایت دواړه بری کلامه نو حتا يتحول امام لا اغزای کې دا حتا يتحول دا روایت کوم کلام دی او دا بل روایت کوم کلام نو د صحیح روایت د علی رضی الله عنه من السنه ادا پښکول شي دا دغه د معاویه رضی الله عنه دا قول او خه خبره ده چې اشتباه نشي د مس... د اول الوهله باندې اشباه اشتباه ختمول د پاره تحول د مکان د امام او مقتدی دوا د پاره پکار دی ابل فائدہ کثرت شهود بوم شي ډیر کثرت شهود یو ځای شهادت کوي بل ځای شهادت کوي چې په باندې موږ کړي تحدث اخبارا بیان ربک او حالها الله حکم کړو نظم کې شهادت کوي په ما سجده وکړه هغه حصہ شهادت کوي په ما موږ وکړو هغه حصہ شهادت کوي په ما موږ وکړو نو کثرت شهود په اختلاف د مواجب باندې حاصلېږي او تکلم نه وکړ فقط تمت صلاتو دای او من کان خلف ممن اتم الصلاه مسپور شو لیکن سلام نه د ګرځول نو بیا د سلام د پر بنا پکار دا د سکی او سلام دی ورځي بابو في تحريم الصلاة وتحريمها وبه قال حدثنا عثمان بن يحيى شلة قال حدثنا وكان سفيان تحليل الصلاة مفتاح الصلاة الطهور او هغه حدث په منزله د باب مغلق چې باغ بنې تعالی دا نددي چابي او داغه حدث او دې چابي تهور کې څه مناسبت دی هغه داغه څوک پوهیږي چې باندې وحي الله را لګړي وتحریم او تکبیر تحریم الصلاه فقط التکبیر دی مز کې دن کېدل تکبیر تحریم دن کېدل فقط الله اکبر د دې وینا الله اکبر لفظ ویل واجب امام صاحب رحمت الله علیه امام محمد رحمت الله علیه په قول باندې دخول د فی صلات بی ای اسم چاغه مشعر د تعظیم در بل عزت په جائز لیکن خصوصا الله اکبر ویل واجب لکه ما ثبت بالحديث سره فرض نه ثابتيږي حتی وجوب به ثابت شي لیکن دا نظر د د نظر کې فرق او عمل کې فرق نه الله اکبر ویل فرض دی واجب دی و فرض واجب یو شی دی عمل په لحاظ باندې نظر کې فرق وي وتعلیل او تسلیم تعلیل الصلاه حاصلی کی فقط السلام علیکم ورحمت الله سره نو که السلام علیکم ورحمت الله نو ویلې حدث لایق شي نو د دې لپاره بنا دیو کې به اسلام جو ګرځي امام لا تکبیر تحریم نه دی ویلی الله اکبر او مقتدی تقدم د الله اکبر په الله اکبر د امام باندې مفسد صلات ده دا مشوي نه ده نو یو دا حالت شو تکبیر اولا امام لانو ویلې مقتدی الله اکبر مخ یې کړه امام رست الله اکبر وی دا مز نه ده شوی د مقتدی نو اتباع د مقتدی په تکبیر تحریمه کې بعد تکبیر الامام فرض دی دویم اتباع د مقتدی په تسلیم کې امام لا السلام علیکم ورحمت الله نو ویلې او مقتدی السلام علیکم ورحمت الله مزن فارغ شو نائمه ثلاثه په نسبان دي دا فساد د صلات د مقتدی دی د مقتدی مز نه شوی د دې امام نه مخکې سلام وکړو او د احناف په نسبان دا مز شوی دی خو مکروه تحریمی ارتکاب شوی ګوره دا فرق مونږ کړو په تکبیر تحریمه کې اما د مقتدی تاخر په د امام د د تکبیر نه فرض حتی چې تقدم د مقتدی په تکبیر د امام باندې مفسد صلات د مقتدی ده او تقدم د مقتدی السلام علیکم ورحمت الله بی السلام علیکم رحمت الله د امام نا مکروه تحریمی ده د احناف په نسبانی ائمه ثلاثه په نسبانی مقتدی مزنکی کې پدې دا دغه شو اوس دین علاوه نور ارکان امام رکوع لذي امام سجدي لذي امام قاعدي لذي امام قومي لپورته کیږي امام جلسه کوي دې کې تابعداري څنګه ده نفارازی نحنا په دې باندې عمل کوي د د تابعداري د مقتدی د امام د مقارنتن امام رکوع لذي د بور سره راځي امام سجدي لذي نه د بور سره راځي دانه چې امام مقتدیان بر ولاړ وي امام سجدو کې نه بیا راشي اتباع الماموم د امام مقارنتن دا معاقبتن ندا زما په خبر پوه شو اوس و و سمه کې دا خو تغییر په الفاظ کې راتلی شي نو غنگوی رحمت الله علی خ د کوكب کې خحل ذکر کړي چې امام د ضعیف دی کمزور دی نو مقتدیان لره د امام تابعداري معاقبتن پکار دا از دانش تقدم رانش او تقدم د مقتدی په امام باندې ډیره خطرناک ده ډیر ناروا دی حاکمان ځوان دی نو بیا تقدم خطر نه ده نو اتباع د مقتدی په امام باندې دوی کی مقارنه ده دوه پر محمل جوړې شي داس معنی کو هل سمن من اوصاف رسول الله صلی الله علیه وسلم د نبی اسلام په اوصافو کې شربوالي غټوالي صفت د نبی اسلام نه نبی اسلام صرف شی نو بلکې غوخه سړی بډا شي نو غوخه کمزوري شي موږ د شل قران رحمت الله علیه چاپی کول انا پدې پړډې باندې مخ زور به وکړو نو مونږه زور باندې خوخه کته کول دي شو اروس وخت کې اشل قران رحمت الله علیه ډیر کمزوري شو ان بیا خوخه د سری ویل شي بدن تو حال سمن تو حال سمن من اصحاب النبي صلی الله علیه وسلم سروالی د نبی اسلام په صفات کې ناراضي وشوي هغه د عالم غم چې کوي کنه هغه کې سربوال خړډې راځي د ټول عالم غم دی ټول اوباما ولې نه د مسلمان شي غم دی گاډي کې خلک بیا ګرځي د عالم غم د عالم غم چې سړیو کې نه بیا سړی تربیه ډیر ښه بیا څنډه کی بیا په گاډي کې بغځي دغه دې سره د عالم غم دکا د عالم غم کړي نه وبه قال حدثنا حفص بن عمر وبه قال حدثنا شعبة عن ابي خاف قال سمعت عبد قال سمعت يخطب الناس حدثنا البراء وهو غير كذوب دا نفس صفت مادحه ده صحابه ټول عادلان دي دا په مینه باندې لکه صادق المصدوق صلی الله علیه وسلم مونږ ته فرمایلی نو مونږ د پیغمبر توثیق نه کوو دلته دا په مینه وو صادق المصدوق صلی الله علیه وسلم نو صحابه بن جرح د قمقل شریکار دی د اصحاب جرح او تعدیل ګوري د صحابه بن چاجر نه کړه مدودی لیونه او خمینی پاګل دی هغه جرا کوي په صحابه باندې صحابه ټول عادلان دي نو دا نفس من الور صادق المصدوق صلی الله علیه وسلم فرمایل دا د نبی اسلام توثیق د پر هم نه وو دا په مين وو وو غیر کذوب انم کان اذا رفعوا رؤوس من الركوع مع رسول الله صلی الله علیه وسلم قاموا قیاما وبه قال حدثنا زهير بن حرب وهارون بن معروف الأنوار وقال حدثنا سفيان عن أبان بن سغيرة قال أبو داود قال نسلم النبي صلى الله عليه وسلم فلا يحنو أحد منا زاره مکه یو ملګری به هم ملا نه کته کول حتا ير النبي صلى الله عليه وسلم سو پوری چې د نبی اسلام سر مبارک تندې مبارک یې خینو از دانه چې تقدم د مقتدی په امام باندې راځي نبی صلی الله علیه وسلم خپل تندې مبارک په زمکه باندې کې خو بیا مونږ کوزیدو سمعت بین صلی الله علیه وسلم از دانش چې تقدم را نشي په سجده د امام باندې د مقتدینو باب التشريح من يرفع قبل الإمام أو يضع قبله وبه قال حدثنا حفظ بن عمر وبه قال حدثنا شعبة بن محمد بن زياد عن أبي هريرة قال قال تشديد في من يرفع قبل الإمام او یزا قبله امام نمخ کې د تقدم کوي امام نمخ کې سر اوچتای نو دا خطرناک وعید دی قال رسول الله صلی الله علیه وسلم یخشا ولا شعادکم اذا رفع راسه والامام ساجد ان يحول الله راسه راس حمار عزن الله منه خطر دا چې الله دا مخ د مخ د خر جوړ نکي دا مسخ مسخ فی هذ الماء یقینا متصور دی لکه ترمذی کې روایتون راغلی ان يحول الله را سورات عمار سورۃ سورۃ عمار یا بلادت حکمیه خر ډیر بلید دی او ډیر کلک دی په خپل خبر باندې پښوی خر ډیر بلید دی او خپل خبر او چې ته جرګه ولو کې نو بیا هم چې نه ځینو نه دي پښوی مینت ولو کې چاپی ولو کې جرګه ول راولي خو یو ځل نه زما بیا ته په مینت نه باته کوته چریم نه مانی لتی وای خپل موقف باندې ډیر کله کولار دی چوکي ولاړو چوکي ځای نه ورکو دې کوشش تر غاښت زما روري دا اوس پوزې نه راس صورت صورت حمار تعذیب کې یو راوی حالت لیکلې پوز ډېر وګداوه ونهاهم ينصرفوا قبل انصراف من الصلاه امام د انصراف نه مخکې انصراف منع نو دا د تسلیم د مقتدی د مخکې د امام نه کراهت تحریمی عندنا نور امام په نسبت دی بیا موږ فاسد کیږي